اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرستم به من خدمة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ سورة بقره شروع دې دې کې دوه حصې وي اوله حصه کې دعوت ال کتاب قران ته دعوت ورکاو يهودو ته د الله دا راغلي شوی کتاب ومنه او پای کې بیا داوی د دا کرکوتونو بیان مش چې د دې د ناهله وجہ د دوی دا دا کرکوتونه دا دا بد صفاتونو خبائست چې د هغه خبائثو د وجې نه چې دوی ته کومه ذمه داری حواله وه کار نبوت او کار خلافت هغه کار نبوت او کار خلافت دوی سرته نه رسول شي ناکام شي د ناکامه تذکرې کړې وي چې دا زندګۍ سلور ملاحل هغه څلورو وارو مراحلو کې دی فیل شو بدوی زندگی و صحرائی صحرائی سینا کی التم ناکام دین پس بیا قروی و د کلی جون اغم ناکام کلی نه بس بیا شهری زندگی پای کې ناکام بیا بین الاقوامی دا خو قومی سطح وا بین الاقوامی سطح کې دی ناکام شو هغه نظام خلافت عالمی قائم نکړې شو او بیا رسول سليمان عليه السلام د قیام نه پس داغه د وفات نه بعد هغه د دوینه زوال پذیر شو بیا په دی باندې زوال راغې نو دا خلک ناکام فعل، دې وجې نه د دي په ځای اوس د کار نبوت او کار خلافت د پاره بل شاخ ابراهیمي د ابراهیم علیه السلام د نسل او نسب چې بنو اسماعیل ورته وایي هغه په دې ځای اودرول غواړي. چې دعوت یعنی انکار نبوت او کار خلافت باغی کوي نو بیا د بنو اسماعیل یعنی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې امت تذکرہ کړي وا دا ابراهیم علی السلام په واقع کې چې وایزب تلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن او الله وتعالى اني جاعلك للناس اماما دایسه چلیدلې وا تر فذكروني اذكركم بوره دغه ځای پورې د بنی اسرائیلو تاریخ د دې احوال حالات ختم کړ د دې فذكروني اذكركم نه دوی مې صدا پدې کې بیان د خلافت کبرا مخکې دعوت قران ته نو د دې دوی مې سې کې بیان د نظام د قران قران کم نظام پیش کړي دغه نظام بیان شورو خو د خلافت په دې بیان کې بیا 15 مراحلو 15 مرحلو نه تیریدلی الا خلافت قائمیږي او بین الاقوامی نظام راځي پای کې یو تهذیب الاخلاق تهذیب الاخلاق د فرد اصلاح فرد جوړول غواړي البا معاشره صحیح کیږي البا نظام او سیستم صحیح کیږي نو د فرد اصلاح د باره یو سو صفات بیان کړي تهذیب الاخلاق ځکه قوم د افراد مجموعه ته وای کله افراد صحیح شونه قوم به سميږي دویم بیا تدویر منزلو تدویر منزل یعنی د کور اصلاح او د معاشره اصلاح د فرد نه بعد کور سمول غواړي معاشره سمول غواړي نو د معاشره او د کور د سمولو د پاره سو مسائل د تدویری منزل بیان ام تیر شو بیا پرون نمون بله مرحله شروع کړې وه بله ورځ تعذیب الاخلاق دویمه مرحله تدویر منزل نو دریمه مرحله سیاست مدنی سیاست مدنی یعنی قومی سطح چې ملک او ریاست وجود ترایش ایت سیاست مدنی وای دا سیاست مدنی بیا دوه حصو یو ته ویل کېد ملکګيري ملکګيري او دویم ته ملک داری ویل کېد ملکګيري جهاد سره تعلق لره نو د جهاد بیان تفصیلی وکړه بیا دا غینه بعد ملک داری شروع شوه ملک داری ویل کیږي بیا د دې ملک او مملکت نظام بسنګ چلی نو داغه نظام چلولو د پاره تقریبا س شل قوانین پیش کول اخیری پینځه پاتی او دا خبره مونږ کړې و چې دلته دا سونه سیاسی قوانین او احکام ثابتې نو دا دا کور عائلی مسائل په تناظر کې گویا کې دا کور یو ورکوټی ریاست ته په دې کې راعي او سربرا سړی دی، ښځه او بچي دا رعیت دی، نو عائلي مسائلو لکه دلته د نکاح مسئله وه، دا رنګ خصوصي مسائل مسئله د حیض وه، د اولاد ده، د هغوی د حضانت او د تربیت ده، د طلاق مسئلې دي، دا ټول عائلي مسائلو، خو د دغه مسئلو. نه استنباطنې سیاسي مسلې هم ثابتولې څنګه چې دا ورکوټي ریاستي کور نو دغه رنګ غټ ریاست په دې قیاس کې هلته هم راعي دی بادشاه دی سلطان دی خلیفه دی او ریت دی نو په دې تناظر کې د استنباط په او د اجتهاد په طریقه دا سیاسي مسائل یعنی ملک گیری داری دا ته ثابته ده موږ رسیدلی یو دې شپاړسم حکم ته. شپاړسم حکم په دې آیت نمبر دوه سوه پنځوس کې بیانوي، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء دا هم یو عایلي مسله ده. دا مسله دا وه چې یو ښځه کونډه شوه عدت کې دا نو دوران عدت کې د خزي سره نکاح نه کیږي ځکه دا د بل سړی په عدت کې ناشته ده نو دی وجنه دا د اخلاقونو خلاف ده اصولونو خلاف ده چې د بل په عدت کې او ته ورځي وسره نکاح کې دغسې حدیث کې منم راغلې و چې یو د یو خزه د رشته خبره شوړي او یو مسلمان دا د رشته دعوت ورکړي هغه خبره لا یو طرف ته شوی نه نو نبی علی السلام ای تبا د خپل رور د نکاح په دعوت د پاسا نه ورخیچ چې وته لکه زبا او کم زبا د نډیر ارسه دار کم دا صحیح نه ده اغا وکړه وکړه پرې خو غینه بات ته دعوت ولې دا رنګ د سودا متعلق هم ده به نبی علیہ السلام ای د بل رور په بیع به بیع نه کې مطلب هغه سودا شروع دا او ته وته نه زبر ډېرې درکم دا مکوا هغه ناغستنو به توال یو بولی دا اجودا شه ده هم شریعت کې شته اخو هغه خرڅون کې وای دا شه په سو سو کخلی بولی کوي هغه ټیک ده خو یو دا ده چې بولی والا صورت نه نه انفرادي سړی تله سودا کې تور کې ور ټوپ کې داسې باندې کې نو دغه رنگ نکاح کې مبا خو دویم دا ده چې حالت عدت کې دنو هم با د دې بل رور د دې عدت او د نکاح خیال ساتي دا غي د احترام خیال بسات کله عدت تیر شي نو بیا وسره د نکاح کول شي نو دا مسله د خطبې دلته ذکر کوله خطبه دعوت د نکاح او په دې کې سو صورتونو یو بدای چې دغه دوران کې نکاح منه ده حرامه ده د بل په عدت کې دویم دا ده چې تو سره پټ راز بازو ساته اخزه ته وی چې ورېدت دي تیر شي د سرواد وعده کوم نکاح کوم نو قران د دې دواړو نه منع کړ یو چې نکاح هم صحیح نه ده او وعده د نکاح هم صحیح نه ده دوران عدت کې ولکن لا تواعدوهن سرا دا هم صحیح نه ده او دویم ولا تعظم عقده النکاح نکاح هم نه کې او وعده نکاح هم نه کې البته دو صورت جایزو یو ولا جناح علیکم فیما عرستم به من خدمت النساء عرستم تعریض اشارتن خبره دا جایز ده مثلا خزه کونډه شوی و او ته وسط داسې د اشاره خبره کې داسې مثلا دای مخ کې یره زم چرته داسې ځان لسنې کا غونته خزه قتل غواړم بس داسې دا نه چاغي ته وای یا دویم او اکنن تم فی انفسکم ایت یې نه وای خو زړه کې دا دي چې که چرته دا ښځه د عدت نه فارغه شي نو زه به سره نکاح کوم نو دام جایز دي دا دوه صورته جایز وو دوه ناجایز وو بهرحال دا خو ما یو عایلي مسله وه سیاسي مسله دې نه څنګه مستنبته ده نو دا اوس ریاست ته راوستل غواړي د ورکوټي ریاست نه غټ ریاست هغه دا سیندی سه وی امام انقلاب چې سیاسی مسله ته داسې روزي چې په مملکت کې دی یو سړی د مخکې نه مقرر رعی بادشاه حکمران داغه د معزول کولو کوشش نک زموږ ملکونه کی کنه د یو حکومتي دا غ تخته الټه کی دا کوشش دی وینک چې په خپل ځان راعي جوړ کی ځان پیش کی زمو حکومت شي دنه عالم دا جایز نه لکه څنګه چې دلته دا غبل په نکاح کې وا یا د بل عدت کې داو ته ورزه د پاسه ورخیږي باغې باندې قبضه کې نکاح کې نو دا صحیح نه ده البته تنقید او تعریض جایز ده خو بغاوت نه ده جایز نه مطلب شي لکه څنګه چل ته تعریض جایز او قران ویلا جناح علیکم فيما عرستم به من خدمت النساء تعریض کا تنقید کا حکومت کې غلطی ده حکمران کې غلطی ده نو تنقید او تعریض وکړي هغه حدیث کې راته نبی علی السلام وی چې افضل الجهاد کلمتو حق نندا سلطان جائر جائر ظالم دی په تنقید وکا دا غلطی ته غلط وایا خو بغاوت مکوه چې دا د دې حکوم حکمرانه نمازول شي او ته چې ما ته دا حکمرانی ملو شي داسې بني او زمون په بل سیاست کې مغربي کې سدي د قلوبه ده یو غردوا بل خي جوا شریعت اسلام دا وینا ا دا غي د پاره معزول کول خپل حالتونه دي هغه صورتونو کې به بیا معزول کی په هغې کې یو غټ صورت دا دی چې نبی علیه السلام صحابي ته ویلي چې تر دې پورې ته ته کفر بواه وینې نو چې کفر بواه یې بیا غورځول غواړي بس ځکه هغه مخکې یو اصل بیان شو چې په مسلمان باندې غیر مسلمه حکمران نشي کېدی لا تنکه مشرکین کې التویل شیو البته ظلم کمې زیاته پکې ده نو داغه د پاره تعریض او تنقید کوه خو بغاوت مک دا د دې آیاتونو نه دا شپاړسم حکم روت ولسم حکم ولا جناح علیکم ان طلقتم النساء مهر دا د ښځې حق دی خو د مهر صورتونو کوم صورتونو کې مهر څومره څومره کی دا مسله ده که مهر مقرر شو مثلا 1 لک روپۍ دی او دا خزه د پلار په کور طلاق شولا خلوت نه دی شوی رخصتی نه ده شوی نو د دې لپاره نیم مہر ده قران وای خوشته نکاح کې خو متعین شوی نه دی ځکه مہر د نکاح د شرایطو نه دی مہر بوي شرایط نو مہر خوشته دی خو متعین نو دا تعین نو کړی چې د مہر کې لاک روپې دي که 50000 دي دا پته نه ولګي متعین نو نو مہر خدای د دې خزه اوس دا خزه د خاون کور تراله خلوت شو او مهر متعین مقرر نه دی نو په دې صورت کې د خزې د پاره سي مهر مثلی مهر مثل مطلب چې د دې خزې د خویاندو تروریانو سونه مهر د غمر بدی دې ته مهر مثل وای او دویم صورت په دې کې دا یعنی سلورم شو ټوټل سلورم ادا ده مہر متعین مقرر نه ده خدا دا چې د پلار په قربان دي طلاق شو رخصتی نه ده شوی او مہر مقرر هم نه دی کې بس کو نو دغه صورت دلته بیانې چې لا جنا علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وسره نزدېکتم نه ده شي او تفریض لهن فریضه او تاسو ولا محرم نه ده مقرر کړي نو په دې صورت کې امت دی او هن دی له جوړه جامه ورکو متاع جوړه جامه دا واجب دي اوس دا جوړه جامه عل الموسع قدره عل المقتر قدره اوس سونه چې دا چا واسطه مالدار به د خپل مالدارې مطابق جوړه ور کوي متوسط د خپل او دارنګ غریب د خپل وس مطابق نو یو جوړه جامه ورکو بهرحال دا مسله خو د مہر وا خودلتا دا خبره کوي د دې مہر په دې تناظر کې سیاسی مسله ادا دا چې سیاست کې حکمرانه کې د سعوذر په بنا باندې که یو معاهده ایفا اونشوا نو خیر دې بده کې سم مزایقه او سحرج نشته لکه دلته وګوره صورتونو کنه دواړه صورتونه غدي د مہر سلور صورتونو کې دلته دو دلته ذکر شوی نور نور زینو کې خود دلته دا دو کم دي مہر مقررو خو رخصتیونش نکاح ماتش دویم مہر نو مقرر خو رخصتیونو شو طلاق واقع شو نو دواړو صورتونو کې هغه معاهده د نکاح سره ته نه درسېدلې بس عذر راغې طلاق راغې دقه سه ک چرتا سیاست او حکومت کې یو معاهده شوی د راعی او رعیت منځ کې سماهده شوی دا او هغه معاهده څه د عذر په بنا باندې سر ته نه رسیدا نو دې کې سم مزایقه او حرج نشته انسان دی مثلا دا څه شوی وا چې یو سړی حکومت کې په عہده باندې متعین کړی شي چې دا ستا عہده خو لیکن هغه وخت مقرره باندې اغلا د خپل عہده چارج نه دی غست او غلا کار نه دی شروع کړي چې دغه وخت کې د معزولش مطلب ددا چارج پرېښو یا د څه عذر په بنا باندې دی لرې کړی شو نو معاهده شوی و چې تاله به دا مراعاتي دونه به تنخوا درکو دا به دله بنګله درکو دا به دله ګاډی درکو اوس عذر د وجې نه معاهده سر ته ونه رسېده نو بس بیا به هغه کم مراعات وغیرې نو هغه هم نه میلاویږي نو داسې هم کېدای شي کله داسې حالات راځي اتلسم حکم تقدیر بداسیو دې کې به بس خیرو خو دا جدائی چې اوس کله راځي د خزه خاون ناسنه چې دا په جنگ شر او په لوی بیزته باندې راشي ولا تنسوا الفضل بینکم خپل منس کې هغه احسان او انسانی مروت بای بندی بای چاری مې راوي اخلاقو حد مه پار کوي لکه زموږ د پښتنو کنه طلاق راغی کنه او جدای رااله نو بس یو لوی د دوو خاندانونو لوی شر جنگ شروع شي او د یو بل نه جدای دون لوی مسله شي چې مخ کې رشتہ او تعلق هغه ارس خلق سترګې به پټي کی یا خزه خاونو یا د یو بل دشمنان شي نو لوی شرمول عدالتونو تلاړ شو ګورای چرته د ښځې خاوند منځ کې مسله راځي د جدای نو بیا به دا ښځه کوشش کوي چې په دې خاوند باندې سچې وسی هغه الزامات ولګي او د ښځې دا وسته چې په دې سړی باندې سونه وسی هغه ولګي او یو بل خبي عزت کی قران وای نه بس جدای رااله نو د انسانیت مطابق ولا تنسوا الفضل بینکم دا مې راوي بس په خ اصول او اخلاق د یو بل نه جدا شي بس خبره ختمه دغه سي اتلسهم حکم سیاسی دا ده چې قران دا وای ک چرته یو راعي هغه حکمرانو افسرو ارسچو هغه د خپل عہدې نه معزول شو نو د دې معزوله په وخت کې د انتهایی په عزت احترام سره رخصتول غواړي په بیزته سره نه چې مطلب بس عہدې نه معزول شو یې وخت پوره شو نو دا سو کا په با عزت طریقه رخصت ولی ولا تنسوا الفضل بینکم ځکه خامخا سو وخت دلته تیر کړي دی په اداره کې په حکومت کې نو با عزت طریقې سره رخصتول غواړي زمو پاکستان کې سي چې زی خو په بیزته زی دا حالت کا حکمرانی او کا وزیر اعظم او کا صدری نو سیندی صاحب رحم الله وی چې دین وګوره سیاسی مسله دا معلومه وا چې لا تنسوا الفضل بینکم معذوله په صورت کې رخصته په صورت کې به رخصتی ډیر باعزت طریقې سره نه د بیزته په طریقې سره بل حکم اتلسم ها نور لسم و نور لسم حکم د ملک داره یعنی سیاست مدنی حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين د مونږ مسره حفاظت الصلات خو دلته سیاسی مسله دا حفاظت النظام صلات دا هم په سیاسی مسلو کې یو مسله شوا دا منز عبادت هم ده خود دې یو پهلو سیاسی پهلو مشت ځکه د عبادتو کې د عبادتو مختلف پهلوګانی مختلف تناظر سره ورته قتل غواړي عبادت هم ده چې الله رضا شي د الله مخه ته عاجزي وکړي نو د عبادت پهلو خو بشک په دې مانزه کې ددا او د عبادت اصل مقصد عبادت ته خدای عبادت سره الله رب العزت سنور معاشرتی او معاشی او سیاسی وغیرہ مقاصد حاصلول غواړي مسکم دادی زکات کم دادی روزه کم دی پرون پروژه باندې خبره شوی و له ارتباط نفس او دا رنګ د روژې سیاسي پهلوګان کوم وو، معاشرتي کوم وو، نو باید نو دقسې دا مونځ هم دی، په مونځ هم مونږ ویقیمون الصلوة کې پوره تفصیلي خبره کړې وه، نو مونځ سیاسي حکم دی په دې اعتبار چې دا د حکمران او د راعي ذمه داري ده چې نظام صلوة قایم کړي او د نظام صلوة حفاظت وکړي. دا د حکومت ذمہ داری عبادت پهلو خو پکې ده دا خو نظام صلات به په ملک کې نو حافظ او صلوات او صلات الوسطا ځکه مخ کې یا دا عائلی مسائل بیانو دا نکاح دا طلاق دا مہر دا اولاد دا غي تربیت نه لو یا سنت دغه عائلی مسلو کې اخته الله د نه شینو حافظ علی صلوات و صلات الوسط دا یا نور سیاسی مسلې دي دا معزول شو د له عہده ورکا او د بدا کوي او دا بنه کوي اسنه الله یې رشینو دا خو صرف دنیاوی حکمرانی نه ده کنه د اسلام ریاست او حکومت دا خو یو دینی فریضم ده د الله تر طرف نه حکم ده نو اسنه الله پکې رشینو حافظ علی الصلوات والصلاه الوسطا دا به چې د دې نظام صلات خیال وساتل کی او دا د حکومت او حکمران په ذمہ دارو کې یو ذمہ داری اخیری شلم حکم د دې سیاست مدنی یعنی د ملک خزه طلاق شوا یا خاون مرش متوفا عنها زوجها وا نو داغه د پاره دا طریقه وا چې دې سره احسان وکي طلاق شو خزو سره او کندو سره احسان دا مسله وایلی مسائلو کې دلته شلم حکم سیاسی ته داروزی چی دیراعی له پکاری څنګه چل ته خاون لا پکارو خزه طلاق شوا نو چی کله رخصتی نو وللمطلقات متاع بالمعروف دا دی په احسان سره رخصت کی نو دقه رنګ وی راعی له پکار دی بادشاہ له حکمران لا چی په رعیت باندې احسانو کی د ریت او د رعی تعلق به څنګه وي بس دا تعلق به د احسان والا تعلق د دې معاملات به خپل منځ کې د حکمران او رعیت د احسان والی سیندی سی وای د احسان والا وای زکا د د حاکم او د محکوم د رعی او د رعیت منس کې د ربط مستحکم کولو اصول دادي چې د دې منس کې با تعلق د احسان والی صرف یو تاجرانه معاهده بني تاجرانه لکه نن سبا زمون تاجرانه رابطه او تعلق دی سیاست کې وګورای کنه ووټ والی په پیسو نو بیا د ریت او د عوامو خدمت نه کوي ولی ما خو پیسې درکړي دي نو ګوره کوم رویه ده تعلق ده تاجرانه ده نه د حکومت د حاکم او د ریت منس کې با تعلق تاجرانه ني محض بلکې د احسان معاملې وي دا حکمران به د ریت سره د احسان معاملې کوي ځکه وی چی کله دی د احسان معامله خپل ریت سر نشی کولی نو دی صحی طور په خپل قوم باندی حکومت نشی قائمولی نو دی به په بل قوم باندی سه حکومت قائم کی ځکه خبره خود سوا د بین الاقوامی حکمرانه ده کنه خلافت کبرا ده نو خلافت کبرا خپل قوم نه علاوه غیر قومونو باندې حکمرانی وی نو چې د د خپل ریت سره او قوم سره د احسان معاملہ نه ده نو د د په خپل قوم حکومت نشي سي قائمې ده نو د په غیر قومونو باندې حکومت سوک نو د راعي د ریت سره معاملہ به د احسان والی نه صرف یو تاجرانه معاملہ دیزه پورې چې دا شل احکام د سیاست د ملک داره بیان کی نو اوس الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موت موتو یو واقع د بنی اسرائیل دا او دویمه ورپسې 246 کې علم تر ال الملائ من بني اسرائيل من بعد موسى اس قالوا لنبي الله باس لنا ملكا نقاتل في سبيل الله د مواقع ده دو واقع د بني اسرائيل پیش کړي دا د صدا پار دا اصل کې د ملک ګیره او د ملکدارې احکام ختم شو هغه او خودل ملک ګیری متعلق د اصول او د ملکدارې د پاره د اصول د اصول بیان شو نو اوس دې زنوي چې اوس به اقدام عملی اقدام عمل تو ورته تیوري ویلا نو اوس وسکه پریکټیکلی دته وی اقدام عمل ملک گیری سره بلکې سر نه وګوره د فرد اصلاح لپاره سو تعذیب الاخلاق وش د کور د اصلاح لپاره د معاشي تدبیری منزل بیان شي او د سیاست قومي سیاست د لپاره سو بیان شو ملګري او ملګداري دا اصول یې تاته وښیو، دی پوره سبق پړاو کړ، دی پوره کلاس واغشت، دی تیوري ووې، اوس به څه اقدام عمل، صرف به تیوري ګان وایې کتابونو کې که نه څه عملی قدم به مغستل غواړي نو د عملی قدم او اقدام د پاره دا دو واقعات راوړل. د دې عملی قدم اقدام د پاره وای دا کوم اصول چې د ملک ګیره ملک داره د تدبیر منزل او د تعذیب الاخلاق بیان شنوس د عمل وخت دی په دې به عمل کول غواړي او چې عمل کیږي نو د عمل لپاره یو سو خبره الله رب العزت دلته خي د بنی اسرائیل د دې واقعاتو په تناظر کې وګوره یو خبره ده بنی اسرائیل یو ډلې ته د جهاد حکم شوی د اولنې واقع کې علم تر ال الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت راځي وی جهاد پیغمبر د الله په حکم دي ته د جهاد حکم وک الکه تیار شه سبا بل سبا به جهاد لز دي سوکړل وی خرجوا من ديارهم دی او تختې ده کلی وطن سبالم امیر صاحب جهاد لبوزی الکه زه څه کوي ها ځان پنا کوي او تخت کله وته پرې خوولې وای حذر الموت جنگ کې مړنو شو جهاد کې مړ نه شو د مرګ د یری جهاد پرې خو د مرګ د یری خپل کلی وطن پرې خو تختیدل سبا ما امیر سوي شاه وکنه پلان کې سه بروز چیزو نو بس اډو کور کې نشتا خو چرته تللی دی ها و تختیدل با لاړ د دی واقع په تناظر کې مونږ تداوی د اقدام عمل لپاره چې مسلمانانو د مرګ او د ژوند په سوال کې مو الجاويږي مړ به شو جمدي به شو مسلمان امت قوم با د مرګ او د ژوند سوال نه کوي بلکې ابا اقدام کوي او کار به کوي عملی میدان کې به کار کوي او چې عملی میدان کې کار کوي نو د مرګ او د ژوند سوال پورته کول اړو س حیثیت نه لري ته چې کار کینو بیا به مرګ تم تیارېږي کار کینو جوبلو ته بم تیارېږي کار کې مهنت ته بم تیارې مشقت ته بم تیارې دا واقع دی د پاره اقدام عمل لپاره اول سوال کم حل کول غواړي چې د مرګ او د ژوند د سوال نه کشمکش نه وتل غواړي هغه قوم هغه خلق کار کولی شي اقدام کولی شي یعنی هغه فرد کې تهذیبی اخلاق راځي هغه کور صحیح کور جوړیږي تدویری منزل چې کله دا سوالات پری دي بلکې اقدام عمل لپاره میدان ته شي دا نه چې دا خو ګران کار دی دا به څوک کوي په دې اصول به عمل څوک کوي نه میدان عمل ته ټوپ وال غواړي مهنت مشقت باندې ځان عادت کول غواړي دا پکې نشته چې یاره دا به ګران کاری دا به زونه کړې شم په دې کې بدونه مشکلات راځي اقدام عمل نو دغه رنګ سیاسی سطح باندې سیاست مدنی او د ریاست او د سیاست چلولو د پاره اې د پاره مې اقدام عمل سره د موت او د حیات سوال مزر لري کم قوم ير لري ا د دې شي نه یریږي چې مړ بشم دا خلک حکمرانی نشي کوي دا خلق دنیا کې نشي سکو دا وجوا چې صحابه کرامو کې دا کمال بنی اسرائیل او یریدل د مرګ نه پشاش اقدام عمل اونک د موسی علی السلام په دور کې هم جهاد حکم شو ولی ملګری وکنه موسی علی السلام غریب دی غم فکر کی دنیا نه لاړ وفات شي او الله اغي د دې ترک جهاد او د مرگ د یره د وجنه الله 40 سال ذلت سره واج یتیهون فی الارض د سزاش ذلیل وي بیا روستو بل دور کې دا پیغمبر دی نو یو بل پیغمبر بیا د غسه د جهاد ویلیو نو دی سوکړل دی خرجو من دیاره او تخته دیو جنا دغه خلق ناکام شي نو کم خلق چې دنیا کې سکول غواړي ملک گیری ملکداری نظام انقلاب ایبا د مرګ او د ژوند کشمکش نه روزي دا خبره به لري کوي چې مړ به شم ما یې صحابه کرامو نو دې مقابله کې صحابه وګوره صحابه کرام دا سه خلکو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ وی چې کلا ایرانیانو سره مخامخ شو مقابله کی او درې او هغه سره خبرې شوې وي نو د ایران جرنیل د تاسو خبره کړې و ایو ته غلطیم کړې ده تاسو نه خبر سپر پاور سره جنگي سپر پاور مقابله ل راغلی او تاسو بدوان او خان سرون کی خلق مونږ سره مقابله کوي خو ډیر لوی ناز او فخر او پسان باندې نو هغه وخت خالد رضی الله عنه ویلیو چې ان معیا اقواما ما سره داسې قوم دی داسې خلق دی راز صحابه کرام داسې خلق دی او دا عرب یحبون الموت کما تحبون الخمر تاسو د شراب سره څنګه مینه کوي نو ما سره داسې خلک دی هغوی دغه سه مرګ سره مینه کوي مرګ لغاړې ورک شهادت غواړي وګوره داسې قومونه دنیا باندې څه کوي حکمرانې کولی شي ناغه سپر پاور بیا سپر پاور شو ځکه قوم به سرداج یحبون الموت کما تحبون الخمر داسې خلک او بل روایت کې وسرداسي ویلو وته وی انما یا اقواما یطلبون الموت فی مزانیه ما سردا سے خلق دے چې هغه مرګ پسې سوړې لټای سوړې مرګ پسې خپل ورزي او چې مرګ به کم ځای یعنی شهادت به کم ځای نو دا اوله خبره د اقدام عمل د پاره د ټولو نوړم به خبر بسی د موت او حیات د کشمکش سوال نه بوزه دنیا کې څه کوي نو مشقت تا تکلیف تا قربانه تا او مرگ جبل تبا تیارې گئے دا چې وشي ال کار کی چې دا ني نه دانه کی نن د مسلمان حالت دقه ده مخکې حدیث ویلو کنه چې نبی علی السلام فرمایلیو تاسو باندې به دا اقوام داسې حمله اور شي لکه څنګه چې درستخان او کاسه ته روټه د پاره خلق را پمنډ راځي صحابه تاسو کې رسول الله امن قلت یوم ایزن لګ بيو نبی علیہ السلام انتم کثیر دونه ډیر بيچ غسان کا غساز سیل د سمندر زګ بيه سمندر زګ ډیر می او بیکار می د ایسنی دا سه حالت نو صحابه کرام تپوس کې رسول الله دا بولی وی پتا سو کې بسرا غلی وهن وهن سو نبی علیہ السلام فرمایلی حب الدنیا وکراهیت الموت کراهیت الموت کله چې دا جهادي جذبه د قربانې جذبه د قوم نه ختمي کی بس بیا دا قوم ذلیلی کی نو بهر حال یو خبره ده چې د مرګ جون کشمکش نه بروزه د بنی اسرائیل حالات تو ګوره خرجو من دیارهم وهم الوف حذر الموت خو ور بیا هم د مرګ نه نه بچ کیږي وقال لهم الله موت الله به بیا مرګ راو نو تاسو بس کوي وی وقاتلو فی سبیل الله دا اقدام عمل مرګ ير بني نو دویمه واقعا علم تر ال الملائ من بني اسرائيل من بعد موسی اس قال له اس قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله یو کې خو دا خبره وکړه اولنې واقعیا کې د اقدام عمل د پاره با د موت خوف د مرګ یره ختمي ختمول غواړي نو زده واقع د بنی اسرائیل پیش کړي د طالوت والا واقعیا وګوره طالوت او اصحاب طالوت ای د دشمن مقابله وک د بنی اسرائیلو بیا پورته شیو جهاد وک او یو غلط نظام او غلط سیستم د جالوت د مقابله وکړه هغه غلط سیستم نظام ختم ک او دای په ځای باندې د انصاف یو نظام او خلافت قائم ک او داوود علی السلام هم سره په دغه غزو جهاد کړي ځکه دغه تذکره الله رب العزت کړی دا چې داوود علی السلام هم سره فهزمو باذن الله وقتل داوود جالوتا غلوی ظالم حکمران کافر جالوت داوود علی السلام وجه او دا غاغه نظام د ظلم سیستم ختم شو او الله رب العزت د دوی پلاس یو د عدل انصاف والا نظام او خلافت قائم ک یو خې ته دا خبره وکړه چې دغسې اقدام عمل به یي د ظلم نظام به ختمول غواړي او د عدل او د انصاف والا نظام به قائمول غواړي خو دا اقدام عمل چې کوي د ملک ګیره ملکدارې نو یو خو اول سو د مرګ یې به ختمول غواړي دویموس د دین مخ کې با د یو پینزو خبرو خیال ساتي په دې واقع کې پینځه خبرې کوي هغه ولنه کې د مرګ خوف ختمول دي دي کې س عملی پینځه کارونه کول د دغه انقلاب او اقدام عمل نه مخکې پینځه خبرې دی یو انتخاب امیر مشر پکار دویم اوصاف امیر امیر په کوم صفاتو پکار او دریم بیا د صحیح انتخاب نه پس نزول برکات د الله طرف نه برکتونه راځي او سلورم انتخاب عمال ما تخت او انتخاب ځکه یوازې امیر خو کار نشي کولای لاندې با ما تحت عمال امم سکول غواړي مقررول غواړي نو صحیح انتخاب ده عمال او ماتحت ارکانو او پینزم بیا په صحیح انتخاب عمال باندې د کامیابی یقین کامیابی یقین دا پینځه خبرې شي د اقتاب عمل نه مخکې اول خو سو جهاد ته تیاریدلو خوف د مرګ ختمولو نو دویم انتظامی خبره د دې اقدام عمل د پاره پینځه اول انتخاب امیر دغه بنی اسرائیلو پیغمبر تویلو اس قالو لنبی لمهم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله موږ له امیر مقرر ک ایم دا مطالبه کړي و امیر پکار اوس انتخاب امیر شوو قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا طالوت هم شو امیر شو تاسو امیر انتخاب امیر یوش دویم سشو د انتخاب امیر نه بعد اوصاف امیر انتخاب امیر کې د دې اوصاف او خیال ساتل غواړي اغه اعتراض کړی او قالو انا یکون له الملک ونحن احق بالملک منه منه ولم یوت ساعتا من المال ای داوی بنی اسرائیل طالوت چې د پم امیر نشي جوړې ده داغه باندې د دوی دوه اعتراض وصل دلته یو ذکر کړی قران بلم ده ابل زمنن معلومی یو دا چې ان یکونو له الملک علینا ونحن حق بالملک منه دینه معلومی او دا دویم بیا صراحتن دی ولم یو تا یو تساتم من المال د مونږ باندې امیر نشي جوړې دی زکه د کې دا دوه خبرې نشته دو خبرو کې یو د سرمایدار او جاگیردار نه دی سرمایدار جاگیردار نه دی ولم یو تساتم من المال او د بنی اسرائیل ذهنیت داو چې امیر او حکمران باغ سړی چې سي سرمایدار او جاگیرداری لکه د نن سبا د سیاست تاسو ګوره د ملک کې سالات دی د مغربي سیاست دا ذهنیت دی دلته څوک ټول عمر صدر او وزیر اعظم جوړي ها او کم خلک سیاست کړي غریب نشتا څوک دی سرمایدار چرته سرمایدار دی چرته جاگیردار دی چرته لوی دولتمند دی ځکه دا مغربي سیاست دولتونو له وسوک نشي کولی دا د دولتونو سرمایدار وشه الیکشن چې کین او غټه پیسې بلګي ووټ په پیسو اخلي نو چې کم غریب خلک دی یا مثلا مذهبي خلک دی یا هغه خلک دی چې هغه په خنیت پاسینو هم نشي کولی ادور غټ دولت غواړي ووټ به پس اخلي او زه ګوره د الیکشن کې وکتل تاسو سه حالاتو ها خکارا خبره یې پاکستان کې خو انتخاباتو کې داندلی کیږي خو لکه دا ځل سبل شان خکارا وا نو خکارا خبره د شپې یو او ساربل او مطالبه دونه کروڑ ورکه چې شیټ دواله دا حل نو ګرایم سوي تعالوت نشی راتله څه وجه ده سرمایه دار او جاگیردار نه دی ولم یو تساتم من المال نو د مغرب سیاست تبا هغه سړی قدم یک دی را کوزیږي چې سي سرمایه دار او جاگیرداری دیم وی بغبنی خچ په دې ملک کم صدر وزیر اعظم نو سو خاندان دی بس اوړي وروړي خیال می اوړي وروړي مغه سرمایه دار او جاگیردار اناست دویمه خبره د دوی داوا چې دا چې ده نو د شای خاندان سړی نه دی نسبی دا باچه والا خاندان نه نه دی دا مطلب دی دی چې ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه د د شای خاندان سړی نه دی د شي خاندان د حکمران خاندان سره به مونږ بکار دی نو پاکستان کې مداسي حکمرانانو خاندان خلک حکومتونه کوي کومه سو خاندان مې اوړي وروړي مطلب دی وی چې دا, دا سیاست چې ده کنه دا خاندانی لیمیټډ کمپنیانو حق ده خاندانی لیمیټډ کمپنیانی نه سیاسی دای حقي لکه زمونږ د ملک یا د مغربی سیاست تحفه یی دغه چه دا خاندانی لیمیټډ کپنیانو حق ده تالوت خو یو عام غریب سړی ده ده دا سیاسی خاندان او شایی خاندان سړی نه ده او دا دوی ول اعتراض بس شاته سړی تاریخ وګوری اداوا چې اصل کې دا بنی اسرائیل خو د یعقوب علی السلام اولاد ده کنه اته اسرائیل وی یا بنی اسرائیل اسرائیل د یعقوب علی السلام لقب ده د اصل کې دا سیوا چې اسحاق علی السلام د پلار ده د اسحاق علی السلام وی دو زامنو یو عیسو عیسو او بل یعقوب دا یعقوب او عیسو دواړه رونه دي دا عیسو لک زورورو نو دا یعقوب علی السلام کشر دی به تنگاو را تنگاو او پلار اسحاق علی السلام ډیر بوډا شوو نو د د تنگېدو نه د بچ کېدو د پاره وی اسحاق علی السلام تاریخ دی دا تاریخ پلار ورته وی چې زه ته ماماګانو کړه لاړ شي نو د ماما کرتلو د دې عیسو د تنګې تنګولو د وج مامه سو کو د ماما نومې لبانو لبان او دا لبان د لوط علی السلام چې دینو زویو لوط علی السلام زوی دی لبان دا د یعقوب علی السلام ماما دی یعنی د اسحاق علی السلام باندې د لوط علی السلام لور واده وا د لوط علی السلام لور په اسحاق علی السلام لوط علی السلام سوکو ابراهيم علی السلام رواره ده کنه لوط علی السلام لور په اسحاق علی السلام واده وا او د هغه لبان چې دا د لوط علی السلام زوی دی نو د یعقوب علی السلام سره شو ماماش د ذکر لګل دا غلوې کنو د ول بیا لور ورکړه واده هم ولا هغه وک اماما لبان نو دوه لونه ولا ورکړي خوخه او دوه لونه ورکړي هغه هغه شریعت کې په یو وخت دوه خويندې جمع کېدې شي نو دوه لونه ولا ورکړي او بیا هر هر لور لا یو یو غلام او خادم هم ورکړه وینځه نو د یعقوب علی السلام دوا خزې شوي او دوی وینځې شوي نو دا د شریعت کې وینځي سره هم د سړی خپل وینځي نو بغیر نکاح هم بستری کې دی شي چې بچو شي د بچي یعقوب علی السلام یو خزا یعنی دا لبان لور راحیل وا راحیل آزاد چې کموا دا غینه یوسف او بنیامین پیدا شو یوسف علی السلام او بنیامین او د دویمه خزی نومه لیاو دا هم د لبان لور وه ازاده دا یې نه شپږ زامن پیدا شو نو شپږ او دوه اته څو پاتې دي دولس رونه دي کنه سالور دو وینځي دي نو د هر وینځي نه دو دو زامن پیدا شو دا دولس اولاد شو اوس طالوت چې کوم دی د د یعقوب علی السلام په اولاد کې دی خو په کومه سلسله کې دی دا د وینځو په اولاد کې دی دی زکوي چې نحنو حق منه مونږ ته په بچي زکا چې دی داغه مطلب آزادو بیبیانو نه پیدا شوی نه دی د د غلامې په اولاد کې دی نو موږ په دغه تعبیر ته وکړو د سیندی سه بالا سه چې دا د شاهي خاندان نه نه دی سیاسی خاندان نه نه دی ولی دوی خو سګنی دوی خو شاهي خاندان سیاست دا سیاسی خاندان د لیمیټډ کمپنیانو حق غني چې دا به د خلکو تاسو ګورئ زموږ ملک سدي مطلب یعنی ټول عمر به حکومت یا به بټو کوي نو یا به بنظیر کوي نو یا به بلاول کوي یا به خاون زرداری کوي ولې دا سیاسي لیمیټډ خاندانونه دي کنه کمپنیان دي دارنګ بلګورا نواز شریف یا بلبل ټول داسې نو دوی دا دوه اعتراض سرمایدار جاگیردار نه ده دویم د شاهي خاندان سړی نه ده جواب الله کو د پیغمبر په ذریعہ قال ان الله اصطفى عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم علم والجسم دا معیار نه دی غلط شوی د امارت د پاره معیار د مشر جوړولو د پاره دو شی نه نور دی دغه دو نه دی شیخ خاندان کېده د سیاسي خان لمټډ خاندان نه کیدل یا جاګیردار سرمایه دار کیدل معیار نه دی معیار علم او جسم دی علم او جسم دا دو صفات چې بکی وي نو د اهل د حکمرانه دی او د اهل د مشره او امارت علم ستوي او دارنګ جسم ستوي جسم نه مراد بهادری او شجاعت او قوت فیصله چې دا بکی بهادری شجاعت قوت فیصله قوت فیصله داسی شجاع بهادری چې فیصله وکي عمده فیصله وکي او چې فیصله وکي نو بیا مخ کیږي بس فیصله کې او قوت فیصله کې مضبوطی دا دی جسم شجاعت پکې ده بهادری پکې ده قوت فیصله پکې ده فیصله وکړه نو فیصله باندې مخکې عمل دا بنیادی شی د حکمران او د مشر د پار کوم سړی کې شجاعت بهادری ني قوت فیصله ني د مشری نشي کول یو خبر علم څه شو سیندی څه وی علم نه څه مراد ده د شریعت علم هم ده بهشک خدای وی سیاست علم هم ده او درم د انساني وسایلو د انساني وسایلو علم او فهم انساني وسایل پیژنې هیومن ریسورسز انسانی وسایل دا علم څه مطلب د انساني وسایلو علم او فهم کم سړی سمره ده سمره نه ده کم سړی کم ځای کې فټ کیږي دا د انساني وسایلو علم او فهم لري چې دې ته نن سبا سوي هیومن ریسورسز کنه وسایل او ذریعہ مالی وسایل می او انساني وسایل می نو خيار سره لیډر کار کوون کې غي چې هغه په دغه وسایلو پوي او خيار سره پويږي چې لکه دا سره د سونه کار دی نو هغه سره هغه ځای کې فټ کی او چې بدی نه پويږي کنه نو یو سره به د یو میدان یا بوچت کی او په بل میدان کې نه به هیڅ کارونه لکه زموږ دا حالات دي کنه زموږ میټرک فیل یا پاس وزیر تعلیمی کنه او چې چاله کلمه نه ورزین او هغه سره مذهبي امور وزیر شو دا حالات دي د په هیومن ریسورسز باندې سم نه دی پوي ځکه نه لګي نو د سر به علمي سمنه د شریعت علم د سیاست علم او ورسره دا انساني وسایلو علم او فهم خلق پیژني صلاحیت والا خلک پیژني هغه صلاحیت والا خلک نه کار اخلي او په خپل خپل ځای کې فټ کوي دا کمال دا زمونږ نن سبا حکومتونه ادارې تنظیمونه ولې خراب شي په دې پوهیږئ اصل وجه دی چې مخکې لیډر مشر هغه په دې هیومن ریسورسز باندې نه دی پوهی چې دا وسایل کم دی او چرته لګول غواړي تنظیمونه په دې خراب شي تحریکونه په دې خراب شي ادارې په دې خراب شي منګه د دغه فیلډ د دغه میدان د صلاحیت ولا نه دلته کینو په پویګ نه چې پویګ نه نو څنګه وچ دا حالي کنه زموږ د مذهبي خلکو کې څه کاری امیر جوړی کنه نشه دا شکینی الکه بس دا به امیر شي او یار زنه کوم نه نه بسته شوي اوس دا غریب مخکې په دې تنظیم تحریک چلولو چا پوه کړی نه دی نه ورسره د دې فهم علم شته نو بس ټیک ده د د برکت د پاره څه شو امیر شو دعا به کوي بس خیالم دی دا مسله هیومن ریسورسز باندې پوه نشته دا بس صلاحیت والا ګوره پوی دی کنه دی راواله نو به بیا کارو کی نو زه سبب پوی سبب نور یې ذکر به یو کی خو لیکن چې دونه خوسي یو سړی دی یو فیلډ دی یو میدان سره سره شوق ذوق خوشتا س ابجد باندې خو خبر دی نه غدا ابجدو نه خبر دی نه شوق ذوق لري او تسکا نجیب از دا ډېر لوی بزرگ دی لوی تقوادار دی بهشک تقوا بزرگی په خپل ځای خو آیا د چې په کم سیټ کې نو په غسیټ پوی دی کنه او بزرګي خدا د خبره خزان لدا نو بزرګ هم کینو نو صرف دعا وکي بس نو په دعا خو صرف کار نه کیږي کنه دا خبره راځي دا بنیادی شی دی سیندی وی علم سره د دې انساني وسایلو علم او فهم هم نه چې پویږي کنه پویږي دا شرایط پکار تاسو وګورئ بازار اوس نظر اچوي کنه دا خو یو قاعده کلیه شو نظر چوي ادارو ته نظر واچوي تحریکونو تنظیمونو ته واچوي حکومتونو ته اصل خبره ده نقصانات د دی وجو شي نه نه سی پویږي نه چې پویږي نه حرکت کم زین نه راشي حرکت خو لري چې پویغه بس منډه وای بیا کار کوي مخ نو پدې کې دا نو دا شو چې د قوم شریعت علمي ځکه د مسلمانانو حکمران دی او دا د سیاسی سیاسی کې وای سری سیاسی کې سیاسی سماجی او معاشي مسائل باندې پوي سیاسی معاشي او سماجی په دې مسائلو پوي اپ سیاست په معاشیت په سماج نه دی پوي ناغه به مخکې مشری او حکمرانی سوکي نو دا بنیادی دو صفات چې زاده بسطا فی العلم والجسم دا سو شو شمیره کنه درې دوا درېم یو انتخاب امیرو دویم اوصاف امیرو درېم انتخاب د امیر نباد نزول برکات نزول برکات به سي ادا ده وقال لهم نبيهم ان الله ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فی سکینة من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله آل هارون تحمله الملائکه دا نزول برکات کله چې په دغه اصول باندې امیر مقرر شو نو بیا به د الله سي تعاوني برکات برز او چې کله په دغه اصول نه نو برکات منه راځي د الله تعاون با نه تعالوت مقرر شو په غوصول شو نو ورپسې پیغمبر وې اوس هغه تابوت براشي چې هغه سکینه ده د الله امداد او تعاون براشي دا برازي دا د دې برکات د صحیح انتخاب ورپسې سلورمه خبره انتخاب عمال بنی اسرائیل ډیره زمانہ جهاد نو کړي ناوی جوړې دا به چرته د لون خړ خیراتی کنه هر سړی به ولتلی شي ټول د ایړه روان شو د سیلما او خيارو طالوت ولی قران خو یو ځلوي کنه چې زاد او بسطن فی العلم والجسم اثر خو علمو هیومن ریسورس ریسورس باندې پوي د میدان جنگ باندې پوي او یلکه خلک خو شوق کی دي خو کار له خراب نه کی وته وي ان الله مبتليکم بنهر دوس سره انساني وسایل هیومن ریسورسز دا د دې پوي دا او ته یلکه مخ ته نهر را روان دي دریا اردنو نو فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده مختا نه را روان دی هغه نه بنس کې ک زیات ضرورت یو چونګ وبراواله ډیر بنس کې په دې کې دوه خبرې وي کوو د ډیر یوس کی ځکه ګرمه موسم او مخته دریاب راغې نو چې کله خېټه ترمره ډکه شوې د وبونه دی بیا جهاد نشي کولې منډه به دې سوې توره بسو چلای بیا دا کار نه دی او دویم امتحانو ګوري چې صلاحیت چا کې دی اطاعت چا کې دی نو چې چا کې صلاحیت دی اطاعت دی ور اصل لړ شي نور پات شي څنګه طریقې سره ا هیومن ریسورسز والا علم استعمال کدل دا کمالو ده دغه د مثالو سیندی سیبا څه خبرې نه کوي ګوره خو چرته گہرای کې قران کې گہرای تطلق واړي کنه خو ظاهر ترجمه دا خبره ختمه شوه بزا قصه وشوه نو قران نه څه جوړ کو قصه قصه هم دې جوړی کړی دي قصه نه دي دا دی قصه شاته سډیر لوی علم فهم سډیر لوی سپراتی نو بهرحال دا شو سه انتخاب عمال دا سینه چې بس اره الکه تم راز او تم راز الکه وګوره چان پکې وک کم دا کار دی کار والا را مخ کې کا نور خو به د سره ای تحریک کې تنظیم کې حکومت کې اداره کې به ارسو کې ځکه د دې کارکنانو مرګرو د دې ریت مثال د دیوال دی او د دیوال ته تاسو کتلی دا ګرکار چې کله دیوال وای کنه معمار نو د خښته ایږدي دا خښته د یو بل د پاسه نه ایږدي دا بیا راغورځيږي دا دیوال یو بل کې نه ورځي د دې نظم ربط نه جوړي نو سازو خیالي ک دوه خخت داسې کیدی نو هغه بر په درېمه د منس کیږي په دې منځ راشي نو دا او تړل شي یو بل سره خو کله کله داسې وشي چې دا خخت منس کې ناراضي نو بیا څه چل کوي بیا ډکره راوالي ماته اپکی کیری چې دا بل خخته په من صحیح راشي غربت او نظم برابر شي نو که چرته کله کله دا نیمه ماته ډکره نه نو روغه ولا ماته ضرورتي روغه ماته کی دقه سي د تحریک تنظیم او دارنګ د دا ادارو او دارنګ د دا حکومت او رعیت مثال لې دې کې به څوک ډیر صلاحیت والی روغه خخته وي سبسي نیمه خخته وي لک صلاحیت والا وي دا ټول د دې دیوال ضرورت ته هو دا د چې بیا په کې ته پیژنې چې اوس د کم کار د پاره کم په کار دی د ماته زې باندې کم لګول په کار دی او د روغ زې باندې کم لګول په کار دی دا انساني وسایل شي نو بهر حال بیکار یوم نی خو لیکن دا د چې کار به سوق کوي سوق به د نیمه خخت په ځای راځي او سوق به دروغ دا پیجنګلو دا دقه تعالوت پیجندل دا علم ورپسې سویم خبره شو اخیری پینځمه پینځمه سره انتخاب او مال باندې دا کامیابی یقین وګوره کله چې امیر داسې او مال ځان سره تیار کړل وګوره یو ماوي کارکون دی افراد دي اخو به ارسنګي خو عہده او ذمہ داري عمال عہدو والا یادای دنه لاندې بیا عہدو والا او بیا کمال والا خلکی نو چې کلا امیرم پسې اصول منتخب شو او هغه د عمالو لاندې ذمہ دارانو انتخاب هم سوک سيوک نو سبي د کامیابی یقین بیا به کامیابی راځي وګوره دلته د انتخاب صحیح وک کنه صحیح انتخاب یو چاڼه پکې وک چاڼ نه بعد دا اوشوا چې کله دی ورلل نو قالو لا طاقت لنا یوم بجالوت وجنوده اکم چې کمال والانو اطاعت پکې نو او نن خود مقابلینو اپشاش خو بل طرف ته وقال الذين يظنون انهم ملاقات الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنودي قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله چې کم د منتخب کړیو کنه اطاعت والو انساني وسایل صحیح ځای کې کې خپل صحیح صحیح عمال مقرر کړل نو چې عمال او ذمہ داران دې صحیح په انتخاب او صحیح صلاحیت والا دې په ځای ځای کې نو نو دا غیب نتیجه سي کامیابی نه کامیابی شو ایله شکست ورکړې شو دوی کامیاب شو نو دا پینځمه خبره نن وګورئ زموږ د خلکو په ادارو کې تنظیمونو تحریکونو کې حکومتونو کې ها ذمہ دارې پسور کړی کیږي په دې معیار نه تو ګورا تنظیم کې چې کم سړی تحریک دا امیر څه دی چاپلو زنده آباد مرد آباد که صلاحیت نه هغه اسمان کې کې نه غریب خو صلاحیت ني نو زنده آباد مرد آباد خوشي خو کار نه کیږي مخکې زمو حکومتونو کې اوس وګوره اوس ودا وزارتونه تقسیمیږي سو تقسیم شو سه حلفونه لري اکثریت سي بس لیډر ته کم نږدې ده ها اغلا خپل ذاتی مفاد دی ابا وزیر پلان وزیر پلان وزیر پلان شي اوس په صلاحیت باندې دا عمال مقرر نشو نو ملک نه سميږي مخکې ترقی نه بنیادی خبره اصل دا کامیابی سره سره راځي د تحریک تنظیم اداره او دا ملک پس چې دا انتخاب د عمالو صحیح وشي په معیار باندې راشي دقه دو واقعاتو کې د رسل سو اقدام عمل اسچم په تعذیب الاخلاق تدبیر منزل ملګری ملکداري کې زده کړه غیر لپاره اقدام پکار دی نو د اقدام لپاره خو یو دا چې د مرګ یاره لري کې اوله واغ او دویم د اقدام د پاره دا پنځه خبرې سمې کې امیر انتخابو کې بغیر امیر نه نکېږي خدا امیر به په دې شرطونو منتخب کې نو دا نه بعد با برکات راشي او دا نه پس بیا عمال ذمہ داران خو لیکن هغه ذمہ داران هم سه په معیار سي نو بیا به کامیابی یقیني شي کار به مخ کیږي چلو میزه کا لوز تفریو کې